حتى لا يرده الا من عيب ونظر الوكيل كنظر المشتري خبره په خيار رؤيت کې روانه ده ګوره صورت ته مسلې دا ده چې ما کراچۍ کې زمکه واخیسته بیا مې دا هدایت الله وکیل کړو چې ته لاړ شه او ته زما وکیل بالقبض دا زمکه ما ته قبض کا کن وکیلا عني في قبض المبيع ما کراچۍ کې زمکه په ټلیفون اخستې ده به مې د هدایت الله وکیل کړو چې ته ورشه او دا کوم زمکه چې ما اخستې ده قبض کا دی ورغلو او هغه زمکه قبض کړه ویلې د لا قبض کړه اولی ولې د لا به څه شکړه قبض نو خیر رؤیت ساقط شو د موکلم ساقط شو د وکیلم ساقط شو په مسله پوه شو دویم دا ده چې دا ما وکیل کړي نه ده بلکې رسول استاد یې کړي ده د خپل ځان د طرف نه مې نماینده لېږلی استازی دی نو چې استاد لاړو کراچۍ کې د ازمکه ولیدله نو د د لیدلو په وجه باندې خيار رؤیت نه ساقطي نو د وکیل بالقبض د لیدلو په وجه خيار رؤیت ساقطيږي او د استاد د رسول د لیدلو په وجه باندې خيار رؤیت نه ساقطيږي او صاحبین فرمایي چې نه د وکیل په لیدلو ساقطیږي نه د رسول په لیدلو ساقطیږي او امام صاحب د دوړو په مابین کې فرق کوي د وکیل پر رؤیت خیاري رؤیت ساقطیږي او د رسول پر رؤیت خیاري رؤیت نه ساقطیږي صاحبین په کې فرق نه کوي په دوړو نه ساقطیږي فرمای و نظر الوکیل ک نظر المشتری د وکیل لیدل داسې دی لکه د مشتری لیدل مشتری نه موکل مراد ده لاندې نقطې نتیجه لیکلې د پڅکی یو برابر دي په سقوط د خيار کې د دواړو په لیدلو باندې خيار رؤیت ساقطي حتی لا يرده تر دې چې کله وکیل د ازمکه ولیدله د مبيعي ولیدله نو دا داسې دي لکه موکل چې لیدلی وي نو بیا به نه واپس کوي بایع ته الا من عیب مگر په خيار عیب به واپس کوي د خيار رؤیت په وجه به نشي واپس کولای ولا يكون نظر الرسول كنظر المشتري او نظر د استاذ داسې نه دی لکه نظر د مرسل نظر د رسول داسې نه دی لکه نظر د مشتری مشتری مرسل دی په څه کې نه دی په دې کې چې د مشتری په لیدلو خیری رؤیت ساقطیږي خو د رسول په لیدلو نه ساقطیږي د مرسل پر رؤیت خیری رؤیت ساقطیږي او د رسول پر رؤیت خیری رؤیت نه ساقطیږي وهذا عند ابي حنيفه رحمه الله دا د امام سي مذهب دی وقال صاحبین فرمایي هما سواء دا دوړ یو برابر دي وله ان يرده پڅ کې یو برابر دي وکیل او رسول په عدم سکوت کې مطلب دا چې د یو پلیدلوم خیری رؤیت نه ساقطیږي له ان يرده وله د مشتری د پاره د حق شته يرده چې د مبيع واپس قال رضي الله عنه مصنف سے فرمایلی دی معناه الوکیل بالقبض د دې وکیل نه مراد وکیل بالقبض دی لهما د طرف د صاحبینو د پاره دلیل دا دی چې انه توکل بالقبض دون اسقاط الخيار د صاحبینو د پاره دلیل دا دی چې دا وکیل بالقبض چې دی توکل د وکالت قبول کړي دی د څه شي وکالت قبول کړي دی بالقبض د قبض وکالت قبول کړي دی دون اسقاط الخيار او د وکالت د اسقاط الخيار نه دی قبول کړي دلته دوه خبرې دي یو قبض دی بل اسقاط الخيار دی دا د یوې خبرې وکالت یې قبول کړی دی د دې بلې خبرې وکالت یې نه دی قبول کړی فلا یملکو نو وکیل نه دی مالک ما لم یتوکل به د هغه څه نه دی مالک چې د پکې وکالت نه دی قبول کړي د په اسقاط الخيار کې وکالت نه دی قبول کړي نو پدې کې د څه شي مالک نه دی نو اسقاط اسقاط الخيار نشي کولای وسوار دا داسې شو که خيار العيب والشرط والاسقاط قصدا وسوره دا داسې شو که خيار العيب لکه خيار عيب لکه ګوره ما په کراچۍ کې زمکه واخیسته بیا مې د هدایت الله وکیل بل قبض کړو د د زمکه قبض کړه بیا هم زمانه خيار عيب نه ثابت بیا هم زه د عيب په وجه واپس کوي شم خو شو کنه ګوره ما کراچۍ کې زمکه واخیسته کور مې واخیستو او بیا مې دا طالب وکیل بل قبض کړو نو د ولید لا قبض کړه نو بیا زمانه خيار عیب نه دی ساقط د خيار عیب په وجه واپس کوي شم خو شو و شرط درنګي ګوره ما په کراچۍ کې زمکه واخیسته او ځان ته مې درې ورځې خياري شرط لګولیو بیا مې دا طالب وکیل بالقبض کړو د قبض کړه نو بیا هم زمانه خياري شرط نه دی ساقط خو شو کنه ولسقات قصدن اسقاط قصدن دا ده خپ دې ځان پوي کوي ما کراچۍ کې زمکه واخیسته به مې د هدایت الله طالب وکیل کړو چې لاړ شه قبض کړه د لاړو قبض کړو چې قبض کړه ویلې د لا قبض کړه ورسته دې په خلو ویلې په خلو ویلې چې ما خيار عیب ساقط کړو خيار رؤیت می ساقط کړو په خلو وی چې ساقط می کړو سهو شو لګي سهو نه یو ټکر نه پاتې هغه دا چې ګوره ما کراچۍ کې زمکه واخیسته دا طالب می وکیل بالقبض کړو د ورغلو مستور قبض کړ وینو لیدل څه شي قبض کړ شوی دا د مستور ټکی رانه پاتې خو شوي ما کراچۍ کې کوري از مکه واخیسته به مې دا طالب وکیل کړو د ورغلو قبضه ناقصه وکړه قبضه ناقصه دا ده چې مبيعي مستوره قبض کړه خو شو کنه چې مبيعي مستوره قبضه کړه دې ته قبضه ناقصه وای نو قبضه ناقصه وکړه چې قبضه ناقصه وکړه به په خلو ویلې چې مخیر رؤیت ساقط کړو نو د د دې وینا مطابق نه ساقطیږي خیر رؤیت موکل ته پاتې دی خو شو وسه ولسقات قصدن وله د امام صاحب د پاره دلیل دا چې قبضه په دوه قسمه ده ګوره د امام صاحب په دلیل ځان پوي کوي امام صاحب داسي وایي چې موکل په کراچۍ کې زمکه خسته ده به زید وکیل بل قبض کړو قبضه په دوه قسمه ده قبضه تامه او قبضه ناقصه قبضه تامه دا ده چې وی ګوري او قبض کی دا قبضه تامه ده او قبضه ناقصه دا ده چې مستوره قبض کی نو دا موکل قبضه تامم کوي شي قبضه ناقصم کوي شي موکل دواړه کوي شي کنه موکل دواړه قسمه قبضه کوي شي او په دواړو قسمونو د قبضه خيار رؤیت ساقطيږي نو وکیلم دواړه قسمه قبضه کوي شي او په هر یو قبضه خيار رؤیت ساقطيږي وای شو باندې نو ګوره فرمای وله ان القبضه نوعان قبضه په دوه قسمه ده تام یو قبضه تامه ده قبضه تامه چاته وای چې مبيحه وګوري او قبض کی قبضه ناقصه چاته وای چې مستوره قبض کی دغه پر خو پوه شو شنه وله ان القبض نوعان تام وهو ان يقبضه وهو يراه قبضه تام دي ته وای چې د لیدلو نورسته قبض کی او ناقص قبضه ناقصه دي ته وای ان يقبضه مستورا چې مستوره قبض کی د مبيعه وهذا د دې لپاره و زمینی دلیل درته وایي چې دا یو قبضه تامه شو دا بل قبضه ناقصه شو دې تامه ته ولې تامه وای دې ناقصه ته ولې ناقصه وای وای وجه دا ده چې تامه قبضه دې ته وای چې حقت پکې تامه او ناقصه قبضه دې ته وای چې حقت پکې ناقصه چې مبيعي مستوره قب ها تامه قبضه چاته وای تاسو زده کړئ تامه قبضه چاته وای چې حقت تامه په مطلب باندې پوښ عقد تام دې ته وای چې رضا تامه وي وشوي رضا تامه هل ترازي چې رؤیت راغلی وي اوس د دې طرف نه لاړ شي چې رؤیت راشي رضا تامه شي چې رضا تامه شي عقد تام شي چې عقد تام شي قبضه تام شي زده کړو که زده نه کړو کله دې طرف نه ځي او کله هغه طرف نه ځي ګوره قبضه تام چاته وایو قبضه تام فرع د دې د چې عقد تام شي عقد کله تامیږي چې رضا تام شي رضا کله تامیږي چې رؤیت راشي نو چې رؤیت راشي رضا تام شي چې رضا تام شي عقد تام شي چې عقد تام شي قبضه تام شي خوښ قبضه ناقصه قبضه ناقصه دي ته وي چې عقد ناقص عقد ناقص دي ته وي چې رضا تام نه صحیح رضا کله نه تماميږي نا تمام رضا کله چې مبيع مستوره مستوره د دې طرف نه ولا مبيع چې مستوره نو رضا تام نه او چې رضا تام نه عقد تام نه وي او چې عقد تام نه وي نو قبضه تامه نه وي نو بس په دې خو پوه شوي اوس به قبضه تامه دې ته وایو چې مبيعه دې لیدلې وي او قبضه کړې دي او قبضه ناقصه به چاته وایو شابه چې مبيعه دې مستوره قبضه کړې په دې پوه شوي وهذا دیو ته می قبضه تامه ویلې بل ته می قبضه ناقصه ویلې دا قبضه ولې په دوه قسمه ده د دې وجه دا ده چې ان تمامه تمام د قبضې چې ده به تمام صفقه ده دا په تمام د عقد راځي پوه شوې قبضه کله تامیږي چې کله عقد تام شي عقد کله تامیږي چې کله شابسه رضا تامي ولا تتم عقد نه تامیږي مع بقاء خيار الرؤيه سره د بقا د خيار رؤيتنا نو کچرته موکل د مبيع لیدلی وي او قبض کړی وي خيار رؤيت ساقط ده ګوره ما کراچۍ کې زمکه خسته ده زه خپل ورغلم موکل خپل ورغلو زه ورغلم زمکه مې ولیدله چې زمکه مې ولیدله ورپسې څه شي راځي رضا تام شي چې رضا تام شي حق تام شي چې حق تام شي قبضه تام شي چې قبضه تام شي خیر رؤیت ساقط شي خو شي او کچرته موکل کراچۍ ته لاړو او مستوره قبض کړه د مبي علي دلې نه و مستوره قبض کړه نو چې مستوره قبض کړه کبه دی وایه غزا تامه نشو نو عقد تام نشو نو قبضه تامه نشو نو خیر رؤیت ساقط نشو نو چې د موکل دا مسأله ده د وکیل به هم دا مسأله ده اوس پوه وهذا لأن تمامه بتمام الصفقة ولا تتم مع بقاء خيار رؤيته والموكل ملكه بنوعيه موکل دواړه قسمه قبضه کوي شي یعنی موکل قبضه تام هم کولی شي قبضه ناقص هم کولی شي خو د قبضه تامې په صورت کې خیاري رؤیت ساقطیږي او د قبضه ناقص په صورت کې خیاري رؤیت نه ساقطیږي فکذل وکیل نو دارنګي وکیلم دواړه قسمه قبضه کولی شي ومتا قبض الموکل او کله چې موکل قبضه تامه وکي قبضه تامه دا ده چې وهو يراه چې د مبيع لیدلې وي خدا قبضه تامه ده نو چې موکل داسې قبضه کړی وي سقط الخيار دلته خيار ساقطيږي فکزل وکیلو نو چې وکیل قبضه تامه وکي نو بیا هم خيار رؤیت ساقطيږي لاطلاق التوکیل ځکه دلته توکیل مطلق ده داسې ورته نه دی ویلي چې ته قبضه تامه کوي شي قبضه ناقصه نشي کوي وایي ان شاء الله اوس د امام شافعي رحمه الله د دریم دلیل نه جواب کوي دریم دلیل دا و نه څلور څلور دلیل د امام شافعي یو دلیل دا وګوره چې ما په کراچۍ کې زمکه اخستې ده دا طالب می وکیل بل قبض کړو نو دلته دوه شیان دي یو قبض بل اسقاط الخيار نو د یو شی وکالت د قبول کړي د بل نه د قبول کړي نو یو کوي شی بل نشي کوي خو یو دلیل دا دویم دلیل دا چې د دې وکیل په قبضه خيار عیب نه ساقطيږي دریم دلیل دا و چې د وکیل د قبض په وجه خيار شرط نه ساقي کیږي څلورم دلیل څو ولسقات قصدن د ولسقات قصدن مسله کوم یو و زده کړی مو ولسقات قصدن دا دی چې دا وکیل لاړو قبضه ناقص هلته وکړه ما په کراچۍ کې زمکه یا کور خسته دی وکیل لاړو هلته قبضه ناقص وکړه او به په خلو ویلې ول اسقاط قصدن قصدن ویلې چې خيار می ساقط کړو ساقط نشو نو چې په خلو وای چې ساقط می کړو ساقط نشو صحیح شو نو چې قبضه تام هم کړی ساقط نشو اوس پرې پوه شو چې قبضه ناقصه کړی وي او به ورپسې ویلی وي چې ما ساقط کړو نه ساقطېږي نو چې قبضه تام هم کړی نه ساقطېږي دا څلورم دلیل هم خیال ته راغلو د دې څلورم دلیل نه جواب کوي څلورم دلیل نه داسې جواب کوي چې ګوره و اذا قبضه مستورا دلته چې د قبضه ناقصه وکړه د خو وکیل بالقبض وکړه ما په کراچۍ کې زمکه یا کور اخستې ده د می وکیل بالقبض کړو د لاړو قبضه ناقصه وکړه چې قبضه ناقصه وکړه توکیل ختم شو د اجنبي شو چې اجنبي شو وروسته دې د لسپیکر ته ودرېږي او چغې دې وهي چې مخ یار ساقط کړو دی خو اجنبي دی کنه دی خو ځکه نشي ساقطولی چې دی اجنبي شوی دی وکالت یې تم شوی دی کوم شي ته د کوم شي چې دی وکیلو هغه کار یې کړی دی نور دی معزوله شوی دی په دې پوه شو واذا قبضه مستورا چې کله د قبضه ناقصه وکړه انتهى التوکیل نو دلته خو توکیل انتها ته ورسېدو بالناقص منه په ناقصه قبضه نو چې توکیل ختم شو د اجنبي شو فلا یملک اسقاطه نو د دین ورسته د اسقاط د خيار رؤیت نشي کولای قصدن بعد ذلك ورسته د دې قبضه ناقصنا خو شو کنه یو دلیل د امام شر د صاحبانو د پاره خيار عیب چې ګوره ما کراچي کې کوریا پټه خسته ده او دا طالب می ورته وکیل بالقبض کړو د چې قبض کړو نو خيار عیب ولې نه ساقطيږي پوه شو کنه نو دی ورته جواب کوي چې د خيار عیب او د خيار رؤیت فرق دی خيار رؤیت که قبضه تامه و عقد تام و خيار رؤیت ساقط دی او که قبضه ناقصه و خيار رؤیت نه دی ساقط ګوره که قبضه تامه عقد تامي کنه چې عقد تام شي قبضه تام شي نو کدا دواړه تام و خيار رؤیت ساقط دی او که عقد او قبضه تام نه و نو خياري رؤيت نه دی ساقط معلومي کې دا چې د خياري رؤيت د اسقاط تعلق د دې تمام والی سره دی که تمام والی وو اسقاط شته او که تمام والی نو اسقاط نشته نو د خياري رؤيت تعلق د چا سره دی شابسي خياري رؤيت کله ساقطيږي چې کله قبضه او عقد تام په دې پوه شئ او خيار عيب د اسقاط تعلق د دې تماموالي سره نه دی که عقد ناقصي که عقد تامي خيار عيب پاتې وي زه به درته وخیم چې عقد تام مې بیا هم خيار عيب وي چې عقد ناقصي بیا هم خيار عيب وي نو د هغې تعلق د دې اتمام متمام سره نه دی او د خيار رؤیت تعلق د چا سره دی د اتمام سره دا ځای باریکه دی پوه شو ورباندې بخلاف خيار العيب بخلاف د خيار العيب نه لانه لا يمنع تمام الصفقه دا د تمام د عقد نه مانع نه ده که عقد تام وي خيار عيب وي که عقد ناقص وي خيار عيب وي او خيار رؤيت بیا داسې نه ده که عقد تام شو خيار رؤيت ختميږي او که عقد ناقص خيار رؤيت پاتې کیږي خو شو کنه فيتم القبض نو قبض بم تام شي ځکه عقد به تامي مع بقائه او خیر عیب به بیا پاتې وي وخيار الشرط على الخلاف بل دلیل د امام شافعي صاحب خيار شرط لکه ما کراچۍ کې کور یا پټه خسته ځان ته مدري ورځي خيار شرط لګولې ده به مې دا طالب وکیل بل قبض کړو نو د د قبضې په وجه خيار شرط ساقط دی کنه دی ساقط نو دی وی علی الخلاف په دې کې دوه قول دي یو قول دا دی چې خيار خيار شرط ساقط شو نو په دې خو اعتراض نه واردېږي خيار رؤیت هم ساقط شو خيار شرط هم ساقط شو او دویم قول دا دی چې نه ساقطېږي نو ولو سلم دا د دې دویم شق جواب دی که اومنو چې خيار شرط نه دی ساقط فالموکل لا يملك التام منه نو بیا ځکه نه دی ساقط نو د موکل د هر قبضې په وجه خيار شرط نه ساقطيږي نو د وکیل د هر قبضې په وجه هم خيار شرط نه ساقطيږي په دې پوه شو فالموکل لا يملك التام منه نو موکل مالک د تام قبضې نه ده فانه لا يسقط بقبضه ګوره دا مالک چې ده لا يسقط لا فانه لا يسقط بقبضه دا خيار شرط چې ده نه ساقطيږي خو چې کله مشتری شي خيار رؤیت بلري وله الخيار اذا اشترى ړون سړي د پارم خيار رؤیت شته چې کله اشترا کړي لانه اشترى ما لم يره زکه د داسې څه اخستي چې لیدلی نه دي او حدیث وقد قررناه من قبل مخکې موږ دا خبره ذکر کړې و په اول د باب کې چې ان ان له الخيار والاعمى كالبصير الذي يشتري ما لم يره ثم يسقط خياره اوس ړون سړی دی ګډه خسته ده بنگله خسته ده موټر یې خسته ده د خیر رؤیت به کله ساقطي نو د خو رؤیت نشي کوله نو د خیر رؤیت به بجس ساقطي کی په مس په لاس ورولل موټر یې خسته لاس به داسي پیو وي ګډه خسته ده لاس دی پیو وي او کور یې خسته ده نو کور باندې په لاس وهلو خو پته نه لګيږي نو دلته به دته بیان وشي بیان به وشي چې داسې یو جریب کور دی درې کمرې دي یو مشرق ته بل مغرب ته داسې دروازې دي داسې باترومونه دي پکې او داسې چتونه دي لنټري دي یا لرګي دي په نه دته به بیان وکړي نه د کور بیان به ورته وکړي نو بیا به خیار رؤیت ساقط شي ثم يسقط خياره بیا د خيار ساقطيږي بجسه المبيعه او که د مزوقاتو نشه بسي ودی څکی ولا يسقط خياره في في العقار او پس مکه کی خيار رؤيت نه ساقيتيږي حتى يوصف له تر دې چې ورته تفصيلي وکي لأن الوصف يقام مقام الرؤية زکه وصف کله قائم مقام د رؤيتي کما في السلام لکه په سلام کې سلام کې د مسلم فيه اوصاف بیانېږي لیدل کېږي نه صرف اوصاف بیانېږي زکه مسلم فيه هلته پنيټي وعن ابي يوسف او د امام ابو يوسف رحمه الله نه یو روایت دا دی چې انه اذا وقف کله چې دا ړوند ودرول شي په مکان په داسې ځای کې لو کان بصیرا کچرته دې بنا ویل راه دا کور به لیدلې وي نو تشبیه بالبصیر به پکې وکي تشبیه بالبصیر بصیر چې یو کور ګوري نو څنګه ګوري نو همداسې تشبیه باندې تشبیه به په دیړوند وکي نور خو دونه لیدو خو تشبیه بالبصیر راغلو وقال او دې به په خلو وي چې قدر دوی تو سقط خياره لأن تشبيه زکه تشبيه قائم مقام د حقيقتي في موضع العجز د عجز په ځای کې ګوره ک تحريك الشفتين لکه د شوند خوځول يقام مقام القرات في حق الاخرس في الصلاه دا قائم مقام د چاړو د ګونګي د پلمانځ کې خو شو روغ سړی شونډي خوځي کنه نو هغه څه وایي خو ګونګي دې صرف شونډي خوځي نور دې سنوي نو مونږ کیږي ګوره دا قائم مقام شو و اجراء الموسی او دا رنګ د چړې را کاګل موسی چړې ته وایي مقام الحلق په زید خریلو فی حق من لا شعر له فی الحج په بار د هغه چا کې چې ویختنه لري په حج کې حج کې حج او د عمرې نو ورسته به حلق کوي سر بخره ویخته بخره چې ویخته دې نه څه بکوي نو خالی چاړه برا کاږي تشبیه به وکړي نو دړوند بم صرف تشبیه وکي په داسې ځای کې به ودرې په کوم ځای کې چې بنا درېږي او ردیتو دی وای وقال الحسن حسن ابن زياد فرمای يوكل وكيلا بقبضه اعمى ولون سړی دی وکیل بالقبض وټاکی یو وکیل دی پیدا کی او هو يراه حال دا چې دا وکیل ګوري نو د وکیل پستر ګو دی وګوري وهذا اشبه دا د حسن ابن زياد قول دا ډیر اشبه ده د قول د امام صاحب سره لئن رؤيه الوکیل رؤيه الموکل زکه په اوله مسأله کې نظر د وکیل داسې وکنه لکه نظر د مشتری لکه نظر د موکل علم مر انفا ومن راى احد الثوبين فاشتراهما ثم راى الاخر جاز له ان يردهما ګوره صورت د مسلې دا چې تا دوه جوړې اخستې دي په یو عقد کې دو حق دنه دی یو حقت کې دی دو جوړي اخستې دي یو دی لیدلې دا بل دی نه دی لیدلې چې دا بل دی وکته نو تا ته خیر رؤیت په دواړو کې شته چې دواړه واپس کوي که دواړه اخلي دا څه بنه کوي چې یو واخلي واپس کې ځکه تفریق سبق راځي ومن را احد الثوبین لاندې نقطې لیکلي اول اسواب اول اشیال اخر المتفاوته فی الاحاد یا نور اشیاء چې متفاوت ویلو حادي په دې کې دی یو ولیدو بل دې نه دی لیدلی ثم را الاخر به دې دا بل ولیدلو جاز له ان يردهما نو به تا ته جایز ده چې دواړه واپس کی لأن رؤية أحدهما لا تكون رؤية الآخر ځکه د یو لیدل د بل لیدل نه دي للتفاوت في الثياب ځکه په ثيابو کې تفاوت دی فبقي الخيار في ما لم يره نو تا ته خيار پاتې دی په هغه جوړه کې چې نه دی لیدلی ثم لا يرده وحده بیا دا کومه چې د نه دلیدلې یوازې دا مو واپس کوه بلکې یا دواړه واخله یا دواړه واپس کا بل يردهما دواړه به واپس کې کایلا یکونو تفریق للصفقه قبل التمام ځکه چې دا یو د ځان سره پاتې کول او یو واپس کول په دې کې تفریق الصفقه قبل التمام راځي او دا نه ده جایزه کای لا يكون تفريق الصفقه قبل التمام وهذا د دې وجه دا ده تفريق الصفقه خو راځي خدا قبل التمام ولې راځي لأن الصفقه لا تتم مع خيار الرؤيه ځکه چې ترڅو خيار الرؤيه وي نو عقد تام نه ده قبل القبض وبعده قبض نه مخکې وي کده قبض نه ورسته خو چې ترڅو خيار الرؤيه وي تر هغه پورې قبضه تام نه نو چې اوس یو جوړه اخلي او بل جوړه نه اخلي نو تفريق الصفقه راغله تفریق الصفقه خو بدیهی ده قبل التمام راغله ولی قبل التمام راغله ځکه خيار رؤیت چې وی نو عقد نه تامین وشوي ولهذا يتمكن من الرد الذي وجنه د قدرت لري د رد مبيعي بغیر قضاء نه بغیر د قضا د قاضینا ولا رضاء او بغیر د رضا د بایعنا ولې دا قدرت لري قاضي ته ضرورت نشته رضا ته هم ضرورت نشته ولی عقد تام نه دی عقد چې تام شي بیا به قاضي رد کوي او بیا به پر رضا رد کوي ويكون فسخا من الاصل او چې خيار الرؤيت پاتې وي او ترد وکي نو دا فسخ من الاصل ده دا بيع جديده نه ده بلکې فسخ من الاصل ومن مات وله خيار الرؤيت بطل خياره څوک چې مړ شو خيار الرؤيت لرلو نو خيار باطل شو ورثه ته نه پاتې کیږي لانه لا یجري فيه الارث عندنا ځکه زمون په مذهب باندې په خيار رؤیت کې ارث نه جاری کیږي وقد ذکرناه في خيار شرط ومن را شيئا ثم اشتراه بعد مدة صورت ته مسلې دا چې ګوره یو بارګین کې دی یو موټر میاشت مخکې لیدلې ده خدي پوره لیدلې ده میاش بعد دی واخستو نو ستا خیری رؤیت شته کنه نو دی فرمای ک په دې ګاډه په هغه حالت باندې وو چې په کوم حالت چې تالی دلیو نو بیا د خیری رؤیت نشته او که هغه حالت بدلو بیا د خیری رؤیت شته ومن اشترى شيئا ثم اشتراه بعد مدة فإن كان على الصفة التي رآه كچرته په هغه صفت باندې چې په کوم صفت دلی دلیو فلا خيار له نو بیا ورته خيار نشته لأن العلم بأوصافه حاصل الا اذا كان الله يعلمه مرئيه مگر کدا سیوا چې ګاډه خو دې میاشت مخ کې لیدلې ده خو ستانه هیر ده چې ستانه هیر ده به درته خیر رؤیت شته ځکه به دې علم بل اوصاف نشته په مطلب باندې پوه شو چې ستانه هیری الا اذا كان مگر چې وی دا مشتری لا يعلمه مرئيه لا يعلمه مرئيه چې د علم ور باندې نه چې د عمل لیدلې میاشت مخکې چې لیدلی نو د میاشت میاشت مخکینی اوصاف ورته معلوم کړي دي اوسنی اوصاف بدل دي نو اوسنی اوصاف د تنه دي معلوم ځکه تغییر پکې راغلی فکأنه لم يره نو داسې وی لکه د چې د سره لیدلی نه وان اختلف فی التغییر او که په تغییر کې اختلاف راغی ګوره میاشت مخکې دی گاډی لیدلی دی میاشت بعد دی واخیستو اوس برګین والا درته وایي چې حالاتو کې او صافو کې تغییر نه راغلی نو تا میاشت مخکې لیدل او اوصافو کې تغییر نشته ستا خیر رؤیت ساقط دی او ته ورته وای چې نه اوصافو کې تغییر راغلی دی زما خیر رؤیت شته د دوړو په مابین کې اختلاف راغلو نو د بارګین والا قول معتبر دی ځکه اصل عدم تغییر دی هغه متمسک بالاصل دی خو اصل څه شی دی عدم تغییر وان اختلف فی التغییر کدا عقیدان او اختلاف په تغییر کې راغلو فالقول قول البایع نو بیا قول د بایع معتبر دی لأن التغییر حادث زکه تغییر نه وی دی تغییر نه وی شی دی عارضی شی دی او بایع د دې نوې شي نه منکر دی نو متمسک بالاصل دی نو قول د منکر معتبر دی دا مغه وسبب اللزوم ظاهر او سبب د لزوم د عقد چې مخکینی لیدل دي هغه ظاهر دي الا اذا بعدت المده بل مسله ده که موده یو میاش نه و یو کال کال مخکې دی لیدل او کال بعد دی واخستو اوس اصل تغییر دی یو میاش کې اصل عدم تغییر دی نو البته د برګین ولا خبره معتبره و یو کال دو کال موده پکې تیر شوې ده دلته اوس اصل څه شوی دی اصل اوس تغییر دی اصل تغییر دی نو دلته به د مشتری خبره معتبره الا اذا بعدت المده على ما قالوا لان الظاهر ذکر دلته ظاهر به شاهد للمشتري ظاهر شاهد مشتری ته ده ځکه چې موده ډیره نو به اصل تغییر ده بخلاف ما اذا اختلف في الرؤيا او که اختلاف په لیدلو کې برګین ولا ورته وي ته رؤیت کړي ده مشتری ورته وي ما رؤیت نه ده کړي نو بیا اصل عدم رؤیت دی اصل نه لیدل دی د پردي شي نو بیا دلته د مشتری قول معتبر دی لانها زکه دا لیدل چې د امر حادث امر حادث دی ول مشتری منکر ينکره او مشتری د دین منکر دی فقط یکون قول قوله نو قول به د مشتری معتبر ومن اشترى عدل زتيا ولم يره فباع منه ثوبا وهبه وسلمه لم يرد شيئا منها الا من عيب ګوره ته خو دا مسله زده کړې وکنه اوس چې عقد او قبضه دا کتامل خیر رؤیت ساقط ده او که عقد او قبضه ناقص خیر رؤیت نه ده ساقط دا د زده کړې وکړه خیر عیب داسې نه عقد او قبضه کتامل خیر عیب وی ساقطیږي نه او که عقد او قبضه ناقص هم خیر عیب وي ساقطیږي نه دواړو صورتونو کې خیر عیب پاتې کیږي او خیر رؤیت یو صورت کې پاتې کیږي چې قبضه ناقص وي او یو صورت کې ختميږي چې قبضه تام وي دا مسله کوم ذکر وکړه نو اوس مسله دا ده چې تا یو ټرک مال واخیستو یو ټرک مال دی واخیستو بیا دې دینه یو څه مال چاته هبه کړو یا دې چا باندې خرج کړو لکه یو تن یا دو تن خو یو څه دې خرج کړو یا دې هبه کړو نو چې خرج دې کړو یا دې هبه کړو تصرف دې پکې وکړو اوس دا نور دې نه دی لیدلی بیا دې ولیدلو چې ودې لیدلو خیري رؤیت دې شته که نه نو دی فرمایي چې نه ځکه نه چې دا نور دې وګورې او رد یې وکړي نو تفریق الصفقه راځي او تفریق الصفقه ناجایز دی په خبره پوه شوئ ګوره یو ټرک مال دی اخیستی دی لیدلی دی نه دی نو چې لیدلې دې نه دې به دې نیم ترې نه خرج کړو یا دې یو څه ترې نه خرج کړو یا دې چاته هبه کړو نو په مبقیه کې خیر رؤیت ساقط شو قبضه دې تامه کړي که قبضه دې ناقصه کړي خو خیر رؤیت ته ساقط شو ولې ساقط شو ځکه کته رد کوي څه شی راځي شابسي تفریق الصفقه راځي قبل التمام او دا ناجایز ده او د خیر عیب په وجه نیم واپس کوي شي خو د خیر رؤیت په وجه نیم نشي واپس کوي د خیر رؤیت په وجه ولې نشو واپس کوله ځکه تاسو اوس دکړه چې خیر رؤیت وی نو عقد تام نه نو دلته تفریق الصفقه قبل التمام راځي او د خیر عیب په وجه چې واپس کی نو خیر عیب د دینه مانع نه دی هغه مانع د لزوم العقد نه دی د تمام نه نه دی نو الته تفریق الصفقه ټیک درازي خو بعد التمام راځي وای شو کنه د کریعه په جنیم واپس کوي شي کته وای تفریق الصفقه راغله نو تفریق الصفقه بعد التمام راغله او د خیر رؤیت په جنیم نشي واپس کوله ولی تفریق الصفقه قبل التمام په مسله پوه شو کنه خبره مې درته وګد کړه خو لنډه تاسو چې تکراروي دا سي تکرار کوي چې د خیر عیب او د خیر رؤیت په مابین کې دوه فرق دي یو فرق دا دی چې خیاري رؤیت د قبضه تامي په صورت کې ساقطيږي او د قبضه ناقصي په صورت کې نه ساقطيږي یو او خیاري عیب په یو صورت کې نه ساقطيږي دا یو فرق شو دویم فرق دا دی چې ترڅو چې خیاري رؤیت وي تر هغه پورې عقد تام نه او خیاري عیب دا د تمام العقد سره منافی نه دی عقد د تام وی به هم خيار عیب وي نو خيار رؤیت د تمام العقد سره منافی دی او خيار عیب د تمام العقد سره نه دی منافی زدم شو که زدم نه شو تاسو چې تکرار کوئ به درته وایم دا سی به تکرار کوئ چې د خيار عیب او د خيار رؤیت په مابین کې باول دوه فرق زده کوي دوه فرق دا دي چې قبضه او عقد په دوه قسمه ده قبضه او عقد تام او قبضه او عقد ناقص دا تم هیلم چې زده کړو د دین ورسته او صورت ته مسالې بیان کا چې یو ټرک مال دی واخیستو دا دوه فرق چې دی بیان کړ د دین ورسته او صورت ته مسالې یو ټرک مال دی واخیستو بیا دی یو څه چاته هبه کړ او یا دی په چا خرج کړ پاتې کې خیار رؤیت شته کنه نو جواب دا چې نشته قبضه تامه کنا قصه خیر رؤیت نشته ولی نشته ځکه تفریق الصفقه قبل التمام راځي پوه شوي او خیاري عیب شته ولې شته ځکه تفریق الصفقه قبل التمام نه راځي بعد التمام خو جایز ده اوس پاسانه شو ومن اشترى عدل عدل یو انډی ته وي یو بار ته د اوخ دوه بارې کنه د یو طرف ته عدل وي زوتی دا یو قسم کپړی دی ولم يره دلی دلی نه فباع منه صوبا نو د دینه یو جوړه خرڅ کیه هبه کی وسلمه تسلیم کی د هبه سره لګی لم يرد شيئا منها نو بایا ته به هیڅ نه واپس کوي الا من عیب مگر خیر عیب کې نیم واپس کوي شي خو په خیر رؤیت کې نشي واپس کوي وکذالک خیر الشرط درنګي خیر شرط هم ده وکذالک خیر الشرط همدارنګه خیر شرط هم ده خيار شرط هم د حکم نه مانع دی وكذلك خيار الشرط لانه تعذر الرد فيما خرج عن ملكه زکه دلته رد متعذر دی په هغه نیم کې چې د ملک نه وتلی دی هغه کم نیم چې د ملک نه وتلی دی هغه کې خدای رد نشي کولای او فی رد ما بقیا دا کوم چې پاتې دی دا نیم ټرک د دې رد چې کوي نو په دې کې څه راځي شاباسي تفریق الصدقه قبل التمام هم په خیر شرط کې هم په خيار رؤيت کې ځکه خيار شرط د ابتداء الحكم نه مانع دی او خيار شرط د تمام الحكم نه مانع دی خو شو لأن خيار رؤيت او شرط ځکه خيار رؤيت او شرط دواړه چې دي مانعان دي د تمام الحكم نه بخلاف خيار العيب د خيار العيب په وجه نیم ټرک واپس کوي شي لأن الصفقه تتم مع خيار العيب بعد القبض ځکه بعد القبض خياري عيب دي ويم عقد تام ده بعد القبض که خياري عيب وي هم عقد تام ده نو که نیم ټرک ته واپس کی بعد القبض واپس کی دا څه شي کیږي شابه سي تفریق السبق راځي خو بعد التمام وان كانت لا تتم قبله فخيار العيب کې دوه صورت دي ښا خيار العيب کې بعد القبض عقد تام قبل القبض عقد تام نه نو قبل القبض نیم ټرک نشي واپس کولای بعد القبض نیم ټرک واپس کوي خیر العیب کې دا دوه صورت قبله یعنی قبل القبض وفيه او قبل القبض زم خبره په مقبوض کې ده په بعد القبض کې ده نو بعد القبض کې د خیر عیب په صورت کې نیم مال واپس کوي شي وش ان شاء الله ولو عاد اليه بسبب هو فسخ که داسې چلو شو ګوره یو ټرک مال دی او ما ته پکې خیر رؤیت شته بیا مې نیم ټرک خرڅ کړو نو د دې نور ټرک کې رد نشم کولای د خیر رؤیت په وجه رد نشم کولای ولې نشم کولای تفریق الصفقه راځي خدا کوم چې خرڅ کړي یا مې هبه کړي ده دره ته واپس شو د داسې سبب په وجه را ته واپس شو چې هغه فسخه من الاصل ده نو چې را ته واپس شو ټول ټرک پوره شو اوس د خیر رؤیت په وجه ټول واپس کوي شو پوه شو ځکه اوس تفریق الصفقه نه راځي فلو عاد الیه کچرته دا ټول مال د توافق شو به سبب اند داسې سبب په وجبانی هو فسخ چې هغه فسخ ده لکه خیر عیب بقضاء القاضی د دې په وجه ورته دانیم مال واپس شو نو دا په خیر رؤیت باندې پاتې ده قضا ذکره شمس الایمه سرخسی وعن ابي يوسف او امام ابو يوسف نه روایت دا چې لا يعود بعد سقوطه یو ځل چې خیر رؤیت ساقط شو ځکه د نیم مال خرڅ کړي هبه کړي دي نو به خیر رؤیت نه واپس کیږي که خیر شرط دی لکه خیر شرط چې یو ځل ساقط شي بیا نه واپس کیږي او علیه اعتماد القدوری په دې باندې فتوا ده چې بیا نه واپس کیږي